ګاڼه کولای هم شي چی مقصد دا ده چی ګاڼه ورنه جوړه کی حلی ورنه جوړه کی تجمل په حاصلی او دارنګی دا انسان خوړلی هم شی دا زر چی هغه په څه قیمتی طریقو سره طبی طریقو سره دینه مقصد دا ده چی ورق غوندی هغه جوړ کی دی سپینو زرو او نری نری او دی سرو زرو او دا جوړی کی بیا په حلواګانو کی په کشتو کی په اعلی کشتو کی چه کئی استعمالی نو دا څه مقصد دا ده چی قیمتی طریقو سره طبی طریقو سره دی کی څه چل وکی هغه نه کشتی جوړی کی بیا په کشتو کی چه کئی استعمالی نو لدا چه خصوصیاتو دی وجه نه بل پدی کی طبعا داسی نه ډیر سخت تی دا سپین زر او سره زر نه ډیر سخت دی او نه ډیر نرم دی نو دا هغه ټپه چی کوم دی آ ډیر خیسته طریقه سره قبلی اوس پینې باندې ټپه دونه خیسته نه راځي چې څونه په سرو زرو یا په سپینو زرو باندې هغه ټپه چې سړی ولګی مهر نو هغه بیا ښه راځي نو داسی او دا مهر خو بیا دیو جنه ضروری شو چی مثال دا پته لګی چی دا سکه دا دی دغ ملک تا دا دی دغی علاقی دا نو ایغا پارا دو څه مخصوص ټاپه غوندی چه کړه جوړه کړه دی ایغ وخت مطابق نو بیا یې په دې باندې هغه سره وکړه چې بس دا داتونه چې دي دا له ټولو ښه شی ده نو هغه په ځای باندې مثال غنم در سره زیات شو نو اوس تا کپړه پکار ده نو کپړې وال پسې به نه ګرځې چې چا سره کپړه زیاتی ده چې غنمو ضرورت یي چې مونږ سره تبادله وکړو نه مقصد دا دی چې په څه باندې خرڅی کنه په فضا او په ذهبو به خرڅ کړه بیا به هغه ذهب فیزر واغستل بیا به هغه نه کپړې ولنه کپړه په وکړه غوړي به یې په کار و غوړي به یې په وکړه مقصد ګوړه به یې په کار وه چې څه به یې په کار و هغه ضرورت شی به یې چې په وکړه دا دی ترقی دی وجه نه مجبوری په بنیاد باندې بیا دو په دغ شي باندې چې وکړی اتفاق وکړی او دا بیا داسې اتفاق دا چې لا تر اوسه پورې چې دا برقرار ده اوس چی چور ملکونو کی مقصد دا ده چی دا سودا سود وغیرہ لین دین آ ټول په ذهب او فیزه باندې ده دا تاسو مونږ چې دا اوس نوټ چې کوم دا د ترقی دور سره ذهب فیزه سړی په جیب کې نسی ګرځولای نو دا نوټ دا د هغې معیار مطابق سکی دو جوړی دا سینه د چتوای چې کاغذ او باسل کنی به د کویت وال یو په چې صوبې ماته پته نشته خو یو په ډیرو باندې دا مونږ والسدا کم ده او افغانستان مخکی اسی تش کاغذ و بوری باندې ډکه کړي او اوس لا دونه ده چې هغه د امریکې مرهونی منت په بنیاد باندې اوس څه چې ده قیمتي ده خدای دې امریکایان هلته تباه کړي هر چېرته دې خدای تباه کړي یعنی په مخصوص مکان چې نه چې چېرته یي ښه جي او سعودي والا پیسه چیګه ده بل ځي والا ټیټه ده نو دې ولې نو دی ګوره دا کرنسی چی دو اوس چی کومه اوباسی دا دی هغه خپل سټور چی کوم دو سره هغه ملک سره سرمایه وی دی ذهب او دی فضا خزانی کی کوم وی په هغه مناسبت باندی چه کئی دو دا شای اوباسی نو اوس دا هغه طریقه خو صرف هغه واسطه یې ورته چه کړه یوه بله پکې راوستله چه هغه نور ته چه هغه مثال ګرځولو کې بیا چه سی اسانتیا شي او خوځولو کې نقل و حرکت یې هم آسان شي غله یې زر نه تر نه اخلي خو نوټونه دې جیب کې به دې اچولي هغسې دې چې دا کاڼي په جیب کې ګرځولی دې سپینو او دې سرو زرو جیبونه به دې ډک وو سم داسې هغه به وو هر چا به لیدل چې هو دغه دي ورسره لاس الموړه ماته وایي بیا به دې مقصد دا دی چې په دې غرونو علاقې کې قدم نه واخیستی تر پورې ماته ولګي ښه جي دا راډو ګړی وتلی وی دغه دی چینا اول کی ډیر مزدار بش کار دل ما ته یو کس ویل چې جی دا وکغه یو کنه ما به مخ کی ګړی نه ګرځوله ما ورته لما کا وسړیا لاس په میر پوری مات کړی یال ته ز په دی علاقو کیو لاس په میر پوری مات کړی چې کله وګوری چې دا خدا کچا ور پسې مړی بمی ولی ایغو علاقو کی دی اول ته ترنه اخلی شای که نو درنه بیا دی سم وهی چې ته ګرځای ولی نه پیسې مونږ وخت ضایع ضایع که چې مونږ درمانې سو مين ته لګیا یو تلاشیګان پیسې ولی نه ګرځای مونږ خپل یو شاګردو پیسې نه ورنه دغه سی بیا غریب غربولی اوس چې اوړی راشي بیا هغه سی هغه سر وپرچیږي او هغه بیماری پر راشي ویسی نو چنی در نبیا او تکرار خو بالکل نو سره کای کنی بیا خو مقصد دا چې دو یو ور دی پسې وتلی بیا د ګولۍ نا سړی دو خواته زیات قیمتی نی پوش بیا دی کیسه نه چې سی در سره کنه بالکل سر تسلیم خم ہے مزاج یار میں جو آیا ضرب ورته چکایا چاہے بہر حال دغه سی کیسې دی اوس خو هر چیرته دغه یو کیسه شوری ده شجی ور پوسې شو تو ګوره دا کیسه درته کوي بیا به اصول د مکاسب وایو چې کسبونو اصل څه دي باب فن المعاملات دا باب د بیان د فن د معاملاتو کې د شینا سړی ګور یادې ضرورت انسانیه دا ضرورت انسانیه ده چی حوایج به یو بل باندی سړی څه کړی سره بدلی ته به څه ورکی دی به څه درکی کله به ته چیز ته محتاج یی دی به بل شی ته محتاج یی دا ضرورت ده والاصل فی ذلک او اصل پدی خبری کی دا ده انه لما ازدحمت الحاجات کله چی حاجات ازدحام شو حاجات زیاد شو وطلب الاتقان فیها حاجات زیاد شو او مطلوب وګرځیدلی اتقان په دې کې چې داسې مقصد دا ده چې دا خامخا سړی وکړي هغه حاجت شی حاصل کړي او په ښه طریقې سره حاصل کړي وان تکون علی وجه تقر به الاعین اپ داس طریقې سره چې هغه سترګې په یخیږي سره هغه خپل حاجت حاصل کی وتلذ به الانفس او نفسونه په خوشحالیږي په داسې طریقې سره د خپل حاجات حاصل کی تعذر اقامتها من کل واحد نو دا ډیره مشکله وه چی دا ټول حاجات یو کس په خپله باندی چه کئی مقصد پورا کئی نو دا خبره مشکله وه نو لابدی شوه دی دی خبری نا چی دی ته ضرورت پیښ شو چی یو بل به حوایج سره چه کئی بدلی او مبادله به کئی وکان بعضهم وجد طعاما فاضلا عن حاجته اوس بعض خلق رئیسی ایغو سره خوراک وی چه آ فاضل وی دی حاجت تی دنه غنم ورسره زیاتی دی لس شل بوری خو لیکن اوبه یې نشته دی ولم یجد ماء اوبه نه موندی و بعضهم ماء فاضلا بعضو سره اوبه زیاتی دی ولم یجد طعاما خو روټی نه میندی غنم نه میندی نو سره بدل بکی اب ورته یو مشکه اوبه ورکی دی ورته یو بوری چکی غنم ورکی مثال په تور باندې ای غوریزه پکار دی د سره جوار دی په بشوی دو جوار زیتی دی او وریجې پکار دی ایغ وریجې زیتی دی جوار پکار دی سره چه به وکی تبادله به وکی نو چه کله داس خبره و فرغب کل واحد فيما عند الاخر نو رغبت پکاو هر واحد فيما عند الاخر چا بل خواته کوم دی پیخ کې به رغبت کاو نو دې طریقې سره دا مبادله صورت چو دا روانو خو ډېره ګرانه خبره به وه، بازار ته به دې بورۍ اخیستې وې یا په خره یا به دې په اوږه باندې څونه یو مشکله کیسه به وه که نه؟ او بیا به ایغ بر اخیستې وې او سره ګرځېدل به، ټاول کې څه دي، غنم دي، بل نه بل نه تپوس او هله به یې غریبانو سره بدلول، دا ډېره مشکله طریقه وه. فرغب کل واحد فیما عند الآخر فلم یجدوا سبیلا الا المبادلة نو دو بیا لار نه کړه مینده مګر مبادله خو به هر حال دو مبادلې ته محتاج شو چی یارا یو بل سره دې مبادله کو فوقعت تلک المبادلة بموقع من حاجتهم نو واقع شو دا مبادلہ بموقع من حاجتهم یعنی پا حاجت تی یعنی پا غا مزان دی حاجت تی دوی کی واقع شو یعنی جدو بسنگ حاجت نو اغا شای مبادلہ بیچ کولا کولا فاصطلحوا بالضرورہ علی ان یقبل کل واحد علی اقامت حاجت واحدہ نو چې کله داسې خبره شوه اوس اتفاق کو دوی پدی خبر خلق پدی خبر اتفاق کو چې به اسی مبادلی صورت رایج شو اوس په هر یو یو کسب ته متوجی شي ځکه چې ډیر کیسې من طمع فی الکل فاته الکل چې دا ډیرو کیسو تلاش واچي دا دی وینش نه نه یو کار سړی کوي سم پوخ کوي نو هر سړی دا کوشش وکړي چې یاره یوه پیشه دې مختاره کړي ښه ټیټ نو ترکان مقصد دا دی چې ترکانتوب پیشه ښه ټیټ اختیاره کړه چې ښه کټونه جوړ کړي او میزونه یا د هغه وخت مطابق چې سي بیا به یې نور حوایج په دغې سره پوره کول لوهار ولګیدل دی لوهارتوب پیشه یې ښه ټیټ مضبوطه کړه مستری ولګید دی کمرو جوړولو هغه پیشه یې ښه مضبوطه کړه بل ولګید بل پیشه هر یو یو یو خاص پیشه چکړه راټینګه کړه او نور حوایج به بیا پیغه سره چکول پوره کول لکه اوس دنیا کې وګوره دغه شای نه ده یو پیشه خلق ټینګه کی او نور حوایج بیا ټول چکی پیغه باندې پوره کوي فاصطلحوا بالضرورة على ان يقبل كل واحد على اقامة حاجة واحدة واتقانها اتفاق وک خامخا په دې خبرې باندې چې دو متوجه سی هر یو سړی د دوی نه په اقامت د حاجت واحده باندې او اتقان د حاجت واحده چې یو شی سپوخ کی والسعی فی جميع ادواتها او سعی وکي په ټولو هغه ادوات دي پیشه چی کوم آلات وغیره هغه ټول حاصل کی او ښه د پیشه چی کی مضبوطه زده کی ویجعلها ذریعه الی سائر الحوائج او بیا دا پیشه بیا دی ذریعه جوړه کی لپا وسیله جوړه کی لپار دی پورا کولو دی ټول حوائجو ټول حوائجو پار بیا دا یو ذریعه وسیله جوړه کی بواسطه المبادلات فواسطه دی مبادلات سره یو بل سره تبادله لین دین بچوی دا بوی وصارت تلک سنتا مسلمتا عندهم او دا یو سنت مسلم وګرځید دو خواته او دا یو طریقہ وګرځیدلا اوس بیا ما در طویل چې په دې طریقې کې مشکلات وو نو دو رال په دې اختیار یعنی دای سره مختار کړه اختیار الذهب والفضه فی المبادلات اختیار دی ذهب او دی فضه یو په مبادلاتو کې ولما کان کثیر من الناس یرغب فی شیء ډیر کله تبه داسې و خلق چې هغو به رغبت کاو په یو شي کې یو شی به یې غوښته چې یاره دا زه حاصل کړم وعن شیء بل شي نه به اعراض کاو چې یاره دا زه نه غواړم دا ما خواته زیتی ده ما په کار نه ده فلم یجد من یعامله فی تلک الحاله نو دوبا نموندا او داسې کس چې د سره دا معامله په دغه حالت کې وکړي چی کوم وخت کی به ضرورت و په هیغ وخت به یې نه مینداو و به ګرځیده و به ګرځیده هغه کس په یې نه مینداو چی ده به کوم شی ضرورت و چی هغه ونه واخلی د خپل زایب شی ورکی چیرته به یې لسو ورځو بعد ورته ویل به یې یاره اوس ما نه ده اوس بس هغه ما هسی ضرورت تیم تیر شو نو دا مشکله شوه نو دی وجنا استرو دا جزا دی لما کان دا نو چې کله داسې خبره وه چې فی الحال به بیا کله موقع نه میلاوېدله چې کوم شي د ضرورت ته کوم شی تر سر زاید ده چې تبادله یې سړی سره وکړي نو استرو الی تقدمت و تهیئت نو دو مخکې نه څه داسې تقدمې ته او له مخکې نه داسې یو تهیئې ته محتاج شو چې یعنی بر وخت سړی هغه کار وکړي او چې کله ضرورت وي بیا یې فورا څه کولی شي خپل ضرورت په پورا کولای شی او هغه طریقه بیا څه وه هغه مقصد دا دی چی بیا دا فضا هغه دور پاره مختار کړ واندفعوا الی الاصطلاح علی جواهر او دو مقصد دا دی چی بیا اتفاق کول پا اغا جواهر باندې دی طرف تا اندفاع وکړه یعنی پا دی باندې مقصد دی طرف تا ور وردی ککړش یعنی پا دی باندې مقصد دو اتفاق سره وکړه چې داسې جواهر معدنیه هغه دی په بدل کی مقصد سړی کئی په هغه قیمت باندې دی سړی شی اخلی تبقا زمانا طویلا چی آ ډیر زمانہ پاته کیگی هغه داتونه ان تکون المعاملت بها امرا مسلما عندهم دا بدل دی جواهرنا د جواهر چې د معامله په دې سره دا یو امر مسلم عندهم وګرځيږي نو به په دې سره سوچو کې چیرې دا سه پکار د اوس فل حال باندې هیڅ ضرورت نه نو څوک په دا پوګه باندې هغه ګرځي کنه بورې بزان سره ګرځي نو دی پارا بیا چی دو سوچ وکړ نو دا شینا الایک مند کړ وکان الالیق من بینها الذهب والفضه اپ دې کې بیا لایق ترین هغه سوکو ذهب او فضه دا لایق ترین و ولی لصغر حجمهما دی وزن ډیر وی لیکن حجم چی کم وی چی برابر اغه اوبا دو کې نو دوی چی 19 ګونه دای چی ثقیل ای په دی سرو او دی سپینو حجم حجم لحاظ سره کم وی خو وزن چی وی ډیر ټوس اجسام دی ټوس جامد نمبر 1 نمبر 2 وتماثل افرادهما افراد کی تماثل موجود وی نمبر تین وعظم نفعهما فی بدن الانسان دی دی نفع پا بدن دی انسان کی چوی عظیم وی ولی دینا اغا کشتے مشتے وغیرہ دا جوڑی گی نمبر چار ولی تعتی تجمل بیما پا دی سر تجمل ہم چکی گی حاصل ہے بہر حال دا دا سی داتون دی چی دا ضائع کی گی بالکل نا پا سنا سو صورت کی تا تا پا کار باندی دردنمی که هسې در خواته پراته یی د زینت سامان ورنه جوړ که کنه کشتې ورنه جوړې که په پوه شوې بهرحال او زنګ یې نه وی په پوه شوې خاورو کې درنه وغورځېدل خرابېږي نه هېڅ صورت باندې د دوی خرابېدل آ مقصد دا دی چې نشته نو چې دغه شو فکانا نقدین بالطبع نو دا داسې و لکه دا بالطبع نقد وي لکه دو وضع طبعا خدای پاک چا دی پاره کړی چی دو دی نقدی باندی چسی استعمال شی او دو دی دیر دی پاره او یعنی پیدا شوی ته به وایی چی دی دی پاره دی چی دو دی سودا سود کی څه کیږی استعمالیږی او دو دی نقد مال جوړ شی گویا که دو وضع دی دی پاره دا طب طبیعت کی دا نقد نقدیت چه دا پروت تا فکانا نقدین بالطبع وکان غیرهما نقدا بالاصطلاح او دین علاوه نور داتونه پیتل میتل زیړ جس وغیره دا ټیک ته نقد ګرځیدلای شي خو په اصطلاح سره یعنی په اتفاق سره چې کچیرته یو قوم خلق اتفاق پوکی یو قوم خلق اتفاق پوکی بیا ټیک ته دا هغه جوړیدلای شي نقد جوړیدلای شي مثال یو قوم خلق اتفاق وکړي چې د زیړو دا سکه دا په دونه باندې چلیږي نو بیا ټیک تا چی مثال په تور باندې په سرو زرو روپۍ باندې دا سیری نو زیړو به په پنځه زیړو والی به پنځه ورکای بیا بچی دا یو سیر شای درکای په دې اتفاق سره وکړو نو بیا ټیک خبره ده بیا څه خبره نشته خدا بتبا د زیړ پیتل وغیرہ جس نور تانبا دا شینه بتبا دا داتونه بتبا نقد ندی او د ذهب او فضه چکم دی بتبا نقد دی او بیا ما درته ویل چې د موقع سره سره مقصد دا چې دغسې ترقي زیاتېدله اوس نوټ شو بیا به نوټ مخ چې هر یوې ځان له ځان له اوس ګوره د زرو د سلو چې څونه مقصد دا ده چې ترقي زیاتېږي دوره به هلته د سهولت امور ورسره چې کېږي زیاتېږي نو اوس د کاروبار ډېر ضرورت ته کروڑونو ګرځولو ضرورت ته اوس که کروڑ والا یوه یوه روپۍ دا به مشکله سي اوس په کروڑ وال نوټ روباسي بس ایک یو نوټ دکای به چی جیب کی بس وړی که درنه ورک سو دماغ به دې پسې خرابي او که به درسره څه چلاو کمینده دې که پوره به مقصد دا دی چې خوشحاله ټوپاکې به وایې اوس به دغسې مقصد دا دی چې ورو ورو دا څه کېږي دا ترقی با رادرومی دا دی حاجت په بنیاد رادرومی دا نه چې نور د اوسنیو خلکو څو عقول بلند شي نه نه دا ضرورت پیښ شي دې خبرو ته نو هغه مج... بنا بر مجبوری دا ارتفاقات دغه څه چې کېږي کېږي دا د خدای نظام په دې باندې جاری ده چې داسې به ارتفاقات شي ښه جی اصول المکاسب اوس کسبونه ډیر دی اوس خو لا ډیر دی اوس خو دنیا ګڼ شای کسبونه دی خو دی ټولو کسبونو اصول چی دی آ دا شای ندی چی شاہ صاحب درته پیش کیا حقیقت دا دی چی اصول دی مکاسب دا دی او دین بعد دا نور کسبونه دا خو دی حاجت په بنیاد باندې راغلی دی او دی ارتفاقات سره لازمی شای دا دی چی ارتفاقات زیاتیږي ترقیات زیاتیږي سهولتونه زیاتیږي ورسره به کسبونه هم څه کیږي زیاتیږي ګوره چې دا ایرکنډیشن ارتفاق نه نو دی ایرکنډیشن مستریان نه وو کارخانې نه وي جوړونکي نه وو دا نو دا کسب ځکه راغی چې هلته هغه سهولت خلکو وغوښته چې یاره داسې سردي کې دې پراته یو پنکیو جوړولو ارتفاق چې کله نه نو خو دا کسب نه و دی دی مستریان نه و دی جوړونی نو دا نور دا کسبونه اصل اصول دی مکاسب شاه سے بیانی او دی وی چی دا نور کسبونه دا با بیا وقت سره دغه سی چکیگی اوچتیگی زیاتیگی با چی کلا حوائج سہولیات زیاتیگی ورسره ورسره خود بخود اقصاب هم چکیگی دی دائرہ با وسیع کیگی او کسبونه با ورسره ډیریگی کنی مخی دا کسبونه مقصد دا چی نو دا اصل دی مکاسبو دا و التقاط الاموال المباحة من البر والبحر اور ټولول دی اغا اموال مباحو دی بر و بحر نا دی بر و بحر نا اموال مباحو اور غنڈول او بے خپل ضروریاتو کی خرس کول لرگی شو قیمتی کانی شو دی دریابونو نا کبان شو او مقصد قیمتی جواہر شو لال شو وغیرہ او په مقصد اوچو بی کی دا قیمت د غرونو کی اوس وګوره ماربل له افلانه افلانه دی وخت تقاضو مطابق دا نور شینه ور پس چسل زیات شو و مخکی با مقصد دا چی دا کا حیوانات دی برو بحر نا کا حیوانات وی کا نباتات وی کا مقصد دا چی جمادات وی دی دغر غندول او بیا پخپلو هغه کی چکول ضروریاتو کی خرڅ کول دا اصل دی کسبونو نا دا پا کسبونو کی اصل شیو دری په پوه شوې یا په دې دریابونو کې ګرځې چه دې پکې لال ګوهر چېرته سیپیو کې صدفونو کې غواړې دارنګې نبات شو قیمتي بوټي هغه نه دویګانې وغیره په دې بر کې ګرځې یا حیوانات سلو مثال دی او چو بی دا حسی موسی دار نیسی بیا یو حال تا پا بازار کی دا خکار شئینا چکے خرسوی یا نور قیمتی مرغان رو نیسی یا پا دریابونو کر نیسی نو دا شئینا دا اصول دی چی دی مکاسب دی زرع چی هغه جواهر طبیعیه په داسی شان سره وګرځی چی هغه نه ارتفاق مطلوب بیا حاصلیږی مثال دا لوښی جوړول دی پیتلو نه زیړو نه جسو نه دیګی یو مقصد پلیټونه یو شی وغیره بل شی جوړول دا هغه قدیم څنګه عجیبه عجیبه وختنی لوټی چیرته به په عجایب ګرونو کی لیدلی سو عجیبه هنرونو باندې به جوړ کړی چی اوس په کارخانو کی هغه سی جوړی نکی دا شینا دا ټول هغه اقصاب اصلیه دی بس چه کوم شی ته خلق محتاج وی هغ طرف ته توجه کول دا ځان له یو کسب یعنی په هغه باندی ځان اودرول یا قیام لفظ کا دا ځان له کسب شو اوس خلق دی ګړی جوړولو ته محتاج دی نو ګړی ګانو جوړول ځان له کسب شو خلق اوس مقصد دا چه مخکی دا چشمی گانے دا شئینا دورا نو اوس دیتا محتاج دی نو دی دکانداری او دی جوڑولا دی شیشے کٹ کولا دا ځان لکسب شو فریمونو جوړول ځان له کسب شو بس هر ما یحتاج الیه الناس ته توجه کوله په هغه باندې قیام کول اوس دا ځان له کسب شو نو دا به دغسې زیاتېږي ځکه چې ما یحتاج الیه الناس به زیاتېږي نو خود به خود به د کسبونه هم څه کېږي ورسره زیاتېږي خو اصول د مکاسبو دا شو زرع د یو سړی چې کسب کوي دا څه وجې نه هغه کسب دی مختار کوي د څه وجې نه دی هغه کسب چې کوي مختار کی مثال څوک ترکانی کوي څوک لوهاری کوي څوک مقصد دا دی چې علم زده کی څوک انجینئرینګ څوک څه شی دا ولې د څه دی وجې نه د کسب سره سړي تعلق ذهني میلان ایک طرف ته رهی شي شاه صاحب وایي چې دوه وجونه یا د یو سړي قوا قوتونه ایخ کسب سره مناسب وی ذکر دی دا کسب چکی اختیار کی او یا اتفاقات وی چوی اتفاقات وی چی یعنی سو ماحول دتا آغا شای جوڑ سی چی دی آغا کسب چکی ازدہ کی مثال په تور باندې یو سړی شجاع دا مضبوط تا دلیر دا مضبوط زړه وال دا بزدل سړی بسو کی مو بس آد خپل سوری نه یریږي یو سړی چی مضبوط سړی دی شجاع وی نو ده سره څه پکار ده غزا پکار ده غزوه چی دی دی غازی وی مجاهد دی وی ښه جی اوس به مونږ فوج کی خو اخلی خو دا تپوس یې نه کوي چې ودره جرأت لا څه قومي لا هغه یې نه ګوري خو بس اخلی چې باډي چې کوي کنه دوی چې که هر غټ سړي چې به زړه چې وي غټ وي صرف دې ته یې ګوري نور دا نه پته یې نه کوي ځکه بیا ټولو امتیاز یې ورکړي چې هلته یو ډس پکېږي کنه کارونه خرابي نه نه رجل شجاع دا غزوی سره مناسب ده چی دا دی فوجی وی او دی قوم چی دی وی مجاهد دی وی کیس حافظ دانا او قوت حافظه مضبوط وی زیرک وی دا دی چا سره مناسب ده علم حساب سره چی دا دی علم حساب زده کی او مقصد دا دی چی علم حساب او حسابونه دی کئی منشی توب دی کئی دا کار دی کئی قوی البطش سړی چی وی هغه دی سره مناسب دی چی دی دی پانډی شی غټ غټ بوجونه دی چکه اخلی اخکی دی داسی نو ار یو سړی سره هغه مناسبت باندې هغه پکار وی نو کله دا قوا او مناسبت دی وجنه یو پیشه سړی چکه مختار کئ او کله اتفاقات داسی پیښ شی لکه اوس مثال په طور باندې نجار زوی ده نو سکی خو هغه پلار ویني لا وړوکوالي نه چې هغه تر ښځې اخیستي یا غراب غروب یې چې جوړ کړي خو ده به تر ښځه اخیستي بس غراب غروب به چې کله ګوتې پوالي کله یې څه په کړي کله یې څه لوهار زوی د پلار ویني چې هغه بنۍ ته هغه دننه کوي اوسپینه ټکۍ یا یو غراب غروب یې جوړ کړي دي دا وال نه هغه شیلا ورسره ګوانډان ماشومان یې هغه شای ورسره چې سي په هغه ماحول کې ډاکټر والوی خو اول نوینی هغه پلار سره لګی بچی هغه دویر واخلا هغه واخلا او شابس ما سره کار کو ګور دستنه زده کوا په بوس لا وړکوالی نه اوس کا خوګیږي خپل سره په خوګیږي ستنه پکې منډي په پیسې کا خراب شو کا صحیح شو دې پس دکی نور سکی نو دا په دغه طریقې سره مقصد هغه ماحول دی هغه پیشي مولا زوی نو کنور اس نه کنا سبا خونو وای خدای پاک خو دې ټول ته شکی مونږ ته دې خدای پاک شکی چې صدقه جاریه سی نو کنور مقصد دا دی چې بیګم را علی بی ورته لیکلی مال بچی لیکا اوس وای مال دا خو دې ډیر خلا خط ته وزما ته وای چې ابا کشلواله په کور باته څه چیزې زده کنه کشلواله دالی دی بیا به وست بیا کشلا کو مالای شاباس دادی قیمتي خبره وکړه نو اوس ملا زوی وي امام زوی وي خو خامخا مقصد دا دی چې ګوره چندخې زوی وي وړوکوالي نه ټوپاکې زده وي اچ چې امام زوی مونږ پلار امامت نه دا کړی شینا میو غریب و دیو جنا مونږ کنور ملایز د امامت ورته دونه غر دا چې زوی چې وای چې د په مسلې خو لاړې ورته کنه مخته وای وای چې څه چل به یو لمونځ به هلته په واڼه کې کاوه سړی چې په زړه یې که که نه خاص لکه په سر دی چې تندر پروت اچ او چې د امامانو زمونی هغه چندخ زوی غوندې هغه چې ټوپاکې چې ایزدی لا وړوکوالي نه بس که نور یې هېڅ نه یې ویلي که نه امامت کارې چې ایزدی په هر حال هغه ماحول کله سړی مناسبت هغه سره چکی پیدا کی و کسب سره شاه صاحب دی دی خبر بیانول غواړي شجی وختص كل رجل بكسب لاحد شيئين او خاص خاص کړی شوی وی هر سړی په یو کسب سره یو دی دو شیونو دی وجنا دو وجوهاتو دی وجنا یو کسب سره مختار کئ مناسبت القوا یا دی مناسبت قوا او دی وجنا چاغه قوتونه چې دکی وی هغه یو کسب سره مناسب وی فرجل الشجاع يناسب الغزوه رجل شجاع هغه غزوی سره مناسب ده داسې نه چې ټول بیا منډه کړی یا ټول نورو کی بوزدلی پیدا کینه نه چې سم شجاع وی په کوئی سر چه جفا کی تیغ سے گردن وفا شعارو کی کٹی ہے بر سر میداں مگر جھکی تو نہیں چه دغی مصداق وی والکیس الحافظ دانا او مضبوط حافظے ول سڑے یناسب الحساب اغا علم حساب سرا مقصد دا چه مناسب دا چه دے دے منیجر سی علم حساب دے زدکی دا شئی ندی منشی وغیرہ حسابو ندے کئی وقوی البطش سړی چی وی یناسب حمل الاثقال اوس ارشد ته هغه ته که پانډیتوب ته اوس بورۍ لاندې به مړي چیت په ورانې پروتي کوه کنه نه نه چې قوی البطش سړی نو آ مناسب د حمل د اثقال سره او شاق اعمال سره ګرانو اعمال سره کله دی دی وجنه دوم دی شینو هغه د اتفاقات ماشومان یو پار آسان وی صناعت تی حدادت اور پار آسانی ما لا یتیسر له من غیرها چی دغه دی پار نور کسبونه آسان نی ولا لغیره منها او دغه ماشومانو نه چی د کومی گاونډیان دی یا د زمن دغه نه علاوه نور پار دی دغه کسب زده کول بیا آسان نی او دو پار دی نور کسبونه زده کول آسان نی دارنگی اترائیسا وقاتن ساحل البحر او وسیدون کی دی مساحل دی دریاب چی دریاب پر سنگ باندی اوسی مصری باندی وغیرہ داسی یتعطا منه سید الحیتان نو اغتا آسان وی خکار دی کبانو اے لا ماشومان یا جارونه اخیستی ټول ورځ پسې ګرځي دا دی دریابونو خوا کې کوم خلق آبادی د سوات علاقو کې دغه کې چې کوم دریابونو سره کلی دي ټول ورځ چندخانو زمنو غوندې په هغه اوبو کې ټوپاکې وهي ماشومان هغه جالونه یې اخیستي یتعطا منه سید الحیتان نو اغت آسان وی ښکار دی دی حیتانو دی دی کبانو دون غیره نه لپاره دی بل یعنی قاتین پارا خو آسان وی چاگا ساحل نور پارا آسان نوی چی پا ساحل وست مروتو تو گورا آگا بستر سڑی دی کبانو خکارو کی غو بدونا لیدلی چیرتا دی او چې دا اوبه وي نو ځینې خلک وایي به چې الله دونه زیاتې اوبه ولې هلته مقصد یوه کوزه اوبه میندول پوره یو څه ده کار اداره ده نو چې دا ویني چې دغسې در دریوب یي او بیا مقصد دا دی چې پکې داسې کبان یې هغوی که نه اشنا اوس په ډېر خلک مونږ علاقې کې داسې چې د کښتۍ به یقین ومنه لیدلې نه وي پکې سورتا خو د هلې پرېږده تا دې ووایي دا ملګري چې دو په کښتۍ کې دې نه علاوه مخکې غریبانو لیدلې والا پکې سواره شوي و څه به یې لیدلي اوس په وچې باندې څوک کښتۍ جوړوي هغه خو نوح علیه السلام ته خدای ویلي و چې وچه مځکه به ورته ویلی چې چې کوه جوړوه یې په بوی شي او نور به په وچې باندې څوک کښتۍ ویني ډېرو خلکو به د کښتۍ شکل نه لیدلی چې دا څنګه شی به وي هسې مثال درته شو او چې کوم په دریابونو خواته اوسي نو هغو ماشومان به دې سره عادت وي اسید الحیتان نه علاوه بل شی بیا ده پاره آسان نه وي، دی بیا علم نشي زده کولای یا بل شی یا بل شی، هغه ورته آسان وي او نور چې سکول ته لېږې خاص لکه کنډ پر چې بیا پټ شي هغه خپل کار باندې لګیا وي. بهر حال دغه طریقې دغې د وجې نه کله سړی یو کسب چې کوي مختار کوي. ډېرې خبرې به مې درته کړې وې دا هلته څو مثالونه خو ناوخته. وبقیت نفوس اعیت بها المذاهب الصالحة او ځینې نفوس پاتې شي چی هغه مذاهب صالحه یعنی طرق صالحه هغه